چې محظورات ممنوعات ولا يلبس قميصا محرم به خط نه وغندي هکه د مزي نه جوړو که د سرمن نه جوړو که د بش نه جوړو خط به نه وغندي ولا سروي لا پردي به نه وغندي پګړۍ به نه په سروي او نه به کنه میزه په پښه کوي چا پښه پټوي میزه دی یا بوټی نه وي یا سپلې وي چې پښه پټوي یا به نه په پښه کوي ولا خو پای نبی میزه په شي کوي د میزه ذکر ذکر کوي چې دې څنګه دا نه مې سپلې نشته لکه د میسه پټه سپلې څنګه نشته ګرم ملکی نه دي البته میزه په شي کولې په سر دی شي نه روخه چې وی دی و دا خلاص په سپلې دي خالي تالا یې وی پوسه هو کنه اسه پټې وی میزه باندې په شي کې او بند سپلې باندې په شي کوي بوټینا کسا یا بند سپلې کسا الا ان اجد نعلين مگر وتا چې پانه نمی می فیکتهم اسفل من الكعبین به بکاټ کو د میزه لون د پاشنګری نه پانه به په شکول شي ځکه چې پانه شکنه د پښې پوس مخ دا جوات وي اخو نیم زیرا سی وي او کچره پانه نمی دله او میزه تر مجبور شو به د میزه به کنه پانه ونه جوړ کو د پوخ مس په کاټ کو مراد بنا غندلی جمعه د چې غندلی جمعه بنو غندې کنه غندلی د مطلب نه چې ته مزه نه پتیر چې تاسو قضای نه پتیر شو دا مطلب دا چې پر اسرات شي کنه اې د غندلی ته به د وجنا پر اسرات شي تام وي ا غندو کې د وجنا چې د درځي غندلی کده خاطی جوړ کړه دا په داسې طریقه درځي جوړ کړه دا چې نه نه پروزي نه پر اسرات باندې بدل دا یا پر دې داسې طریقه ته جوړ کو کنه غند اوتړي به نه نه پروزي او په په هغه په ټپې شو لا یا کوم د ستر شو هغه سره نه په پټېږي وکاله فی اخر یو د په خیر د حدیث د نبی سم دا غویل دي چې ولا خفین می زبانه په پښه کوي الا ان لا یجد نالین مگر وتا چې پانی نه میمي فلیقطع ما به د کاټ کې اسفل من کایبین په شنګری نه لوند د کاټ کو والکاب هنا المفصل حمیزه به داسې کاټ کو چې دا زیر جواز شي داسې به کاټ کو که نه د پرې دا مخ جواز شي پښې وشنګیر دا شنګر مراد ده چې دا میوز قدم شي دا ا دې به دا سپلای وي دا قدم شي چپلی نه تسمو به دلته روغلی و دلته به د بوټ ونه کنه تسمو وروړه دلته به بندوله ما کو د شراک کې ځکه بلی شراک منه سپلای ووش چې سپلای ووش ا بندېږي ولکاب او نه المثل اکاب نه دلته کنه هغه پیوان مراد ده چې د قدم په میوش ده عندما که د شراک په نړۍ کې دی تړو کې د سغوشت سپلی پیغه چې روایت کړه شام د محمد صاحب نه یو په شنکر او د څه ذکر ده او د څه شکر شنګری نه بیا هغه دوه شنګری مراد دي د وتلی اډی کې مراد دي چې په طرفه باندې دي کنه دا یې سکیم دوته کنه دا چپلې خلصې دي دا خلوص چپلې نه د هوایي چپلې به دي کنه خلی هغه تسمیه په ګوته شروعتلی وی کنه هغه چې په نه استعمال دلا شي کنه دا خلوص چپنه چې د پوس مخې بربان وي ولا یغتی وجهه او مخ په نه پټوي محرم به مخ نه پټوي ولا رأسه سار به نه پټوي وقال شفيع رحمه الله يجوز لرجل تعطي الوجه امام شفيع رحمه الله چرو دي سړي د پر مخ پټول لقوله عليه السلام احرام الرجل في رأسه احرام د سړي په سار شدا احرام د سړي هغه په سار شدا یعنی کنه سار ته به کنه کپڑا سار به نه پټوي سار به جواب وي د احرام اثر په سار شدا جواب تا و احرام المرأه فی وجهها و احرام د سړي کنه په مخ شدا شدا به مخ نه پټوي میلوی چې سړی به کنه سارا نه پټوي مخ پاله پټوي او شدا به کنه خالی مخ نه پټوي سار به پټوي ولنا قول اسلام امیر دلیل د حدیث مبارک ته لا تحمر وجهه ولا رأسه یو صحابي و احرام یې تلو حج ته روغله و که نه بیا د یشه نه پرېوتلو مغزا یې موت شو که نه شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم کرامه ته چې لا تحمر وجه د مخ یې ما پټوي ستا ولا رأسه سار یې ما پټوي ستا ا د ه ګ ه صحابي مخ یې ته ذکر کو چې مخ یې ما پټوي ستا لا تحمر رأسه ولا وجهه مخي ما پټوي ستا ساري ما پټوي ستا مري ما شاه چې مخرم به مخانه پټوي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا دا به چې ګدل شي قیامت پر باندې تلبیه وینکا دا په کنه قیامت چې داسې په خرام شي به چې ګرځي دا په خرام شي لوړه نه سارو مخمال پټوي ستا قاله في محرم نبي سم دا ارشاد ویلو په حق محرم شي توفي چې وفات شو ا پ و س ا د ي ب ب س م ا ن ا ك ي احرام الرجل في راسي و احرام المرأة في وجهها چې دوه تا کنه احرام الرجل في راسي اي زن تکاوي سره لګا احرام د رجل کنه اپ سار شاده لکه څنګه چې په مخ شي دا دا نه چې فقط په سار شاده احرام الرجل في راسه اي زن و احرام المرأة في وجهها فقط يسر فقط تک مراد ده احرام د شده سره په مخ شي دا هغه اثر په مخ شجاعت ته نه به ټوله پټوي سار به پټوي لسینه به پټوي کنه وجود عورت ته یو مخ په کنه ادا بربند وي و حرام دې سړی هغه په سار شاده لکه څنګه چې په مخ شدا کنه اما خو چې کې جواب ته ونه وایي وجه نه نبی سم کنه هغه اهتمام نو کو اثر مسله ته تعرض کو چې سار به کنه نه راوړ په سار بربند شته وي راپټ شته وي او په حرام شي د بربند شته کنه ولا ا شنه چې مخه بربان وي کېدای شي کله چې چا نظر په مونږ ولاګېږي کنه څه کې ویني په داسې بربنده شو فتنه ده خو شریعت په حرام شو خلاص کړ چې نه په حرام شي د مخ بربان وي د فر رجل په طریقه لولا سړی خو دا کنه هغه شو چې فتنه نشته نقصان نشته دا په طریقه ولا باندې مخ نه پټوي پېښ وایي نقصان نشته پوت شو دغه مقابله چې بیا کنه حرام رجل فی راسي کچره مخه مراد وای به د مخه ویل ذکر کولو علي ساري ویل ذکر کولو و چې دغه فرق ته پر چې شې سره فرق نو شي کنه شې دې کنه سار باندې سار به کنه اپټ سوتی او مخه شو دې مقابله نشته سړی ودر شې به مخبر باندې سوتی پر مش صاحب به پښه مو سره مقابله کنه مقابله او فرق پر سار شو ځکه به نبی سم سار ذکر کړو وفائدة ما رواه فائدة دې حدیث چې نه کنه اروا څه ده الفرق في تاتيه تراسي هغه فرق بين ول دي په سر پټول شي او شنه به مخبر بان سوتی کنه په احرام شي یو پردا دو کنه پردا خو به کو هغه فرض دو چې پردي سړي ته مخ ته ورشي کنه به انا خو به مخ عربي او مخ به نه کنه ځا سر کا پټوي چې په بکرا په مخ باندې نه لګيږي ا دې خو هر وخت دا څه خلک ده کنه لیدل به نه شي دا څه صاحب یو څه سره ته و چې وکړ چې بکرا یا د بکرا به کنه په لوشي نیولې وي چې مخ نه به وریا ستې کنه او مخ به په په حجاب شوی وي دا څه بربند سره دی دا کنه مسله غلطه یو تصور غلطه چې په خراب په خایش پردار شاشه نه مجبور ده امیر وطن شي چې لوشي هاي چې په خایش پردار نشته حاج به کو هټول په دغه حرمه شي مبتلا وي کنه لانه فيما الحلق ذکر چې رانوله په معنا دې کنه حلق شدي په دې کې شکر هغه ګروله ختم کیږي او چې دا څه پوتې وی کنه وشتون سر شي به کنه ګروله په شپې دوشي ولان في ازاله شعر ذکر چې بل دا چې په دې کې لانوله شي کنه ختمو دي ګرولي وقضا او تفسر په دې شي کنه د خيري حاج لري کول دي چې وشتون ډېر وی کنه خو دا ذکر نه دی به کنه او چې وشتون کم شي به ساجش کې سپالي درشي شریعت خدا نه وړي په حج شي کنه هغه ګرولا وړي خو کنه خیران خو چن اجي وړي ولا يلبس ثوبا مزبوعا ونه به وندي اجماع چې کنه ا رنگ دوري به وارثین په وارث سره هونه هغه جماع چې رنگ دوري په زعفران سره هغه لنګینه بل جماع خو نه لګینه دي اره دا وې زار به کنه اپ وارث سره به نوی رنگ ولي دا چې ته یو بیوټه ده او دې نه رنگ جوړ شي کنه خو خیر بیا سي رنگ اوي زیړ زعفران کنه هغه سیر بیوټه ده دا مکرو دي چې سیر حاصل کو په خیمه سره په تنبیه سره وما اشبه ذلك یا چې سره مشابه کی پټکایر لګتا کنه څه سفر ما پردا دا مکرو دي لعله يلبو تعطيه الراس ذاك چې دا مشابه ده سر پټول سره مشابه لکه چې سر دې پټ کو میر وې کچې ساته سویر لګېږي نه ولن ان عثمان رضی الله عنه يضرب الفستاد خطر ما سبب تنبيه لك ذل شو ا چې کله کنه حج ته به تو حضرت عثمان صاحب نکرون به لګیاوی کم طبيب به طلاق کړو پاشه به پندو فی حرام په حالت حرام شه ولانه لا يمس بدن بل چې بدن ته نه لګوي فاربل بیت د تنبیه د صبر مشابه ده کې ټیس را کنه نه یې کنه سر پټولې سره ولو دخل تحت اثر کعبه ته کنه وته کنه الو د پردې کعبه حتی عتته حتی چې پټ کړو ان کان لا یصيب راسه کسر ته نه وی لګی دا مخ ته نه وی لګی دا فلا باسا بیا بوک نشته هنه کبابو د غلاف رغړه ولوي غلاف یې سره ته چکړو نه نه ورنه وته کنه او په لوسي وریاو نیولا ده سار ته نه وی لګی مخ ته نه وی لګی بدا جنایت نه څه بوک نشته کنه لانه استدلال زکه چې دا سیره حاصله ول دي لکه سیره کړي چې د مجوړه کې ولا باس ان يشد في وسط الميانه ونشته بوکو چې وتړي په ملا پر میونی ا س ر م ن پ ټ ي وي کنه کمر باندې پښه حل په سیر دي جبینه یې پښه کنه په ملار بدل کې داسې بوک نشته وقال ملک نو یکر هو اذا كان في نفقه غيره مكروه ده چې بچا پیسې پښه دي کنه لانه لا ضرورت ده چې ته ضرورت نشته بچا پیسې دي کنه بیره شوی ته خپل حواله کا ولنا انه ليس في مال نفس المحيط اي مني تر ځان په معنا ده کنه وغستو کې د ګندل جمعې په معنا شنه دي نفسوت فی الحالتان په دې ډول حالت نه یو برابر دي کا زون پیسې پښدا کا پردي پیسې پښدا خاص کنه سم ډېر ضرورت ده ځکه چې پیسې ځای کنه نشته سمبل ولا پکې شي نه ځل ځکه چې په ډارې دي هر نمونه خلق وي کنه او جبینه به بنا دادی وی کنه حتی خوشتانه چې په جبه سمبل کې کنه خاص به موبایل شکل سره وي غریبي خلک سره موبایل وي سره به د سینا کې وي کنه نه دې کنه کنه خو سايل وي پاغه مېرې شي ته کپړې وي څه سرمنې وي کنه پاشه جبینه وي چین وي کنه پاچین دې باندې کو اذن سره محفوظ وي کنه دې غي بوک نشته بلکې دا جهیز ده ولا يخل راسه ولا لحيته بالحتميه سار و جنه بکنه په ختمی خاطه باندې نمی می دا سکه چې بیټی دی کنه سپوی دې پر کنه خلک استعمالوي یوستو پاسوي لانه لو تیمه ځکه چې یو کس نه خور بوي دو شپه پرې کېږي چې وده کېږي که نه حالات بدلېږي په دا ټایم شپه یې کم تلبیه ډېره ویله و تلبیه ته فی الاحرام على مثال تکبیر فی الصلاة ته تلبیه په احرام حضرت لکه تکبیر په منځ شي د منځ څخه چې یو حالات نه بل حالات ته بدلېږي د قیام نه چې رکوع ته سي تکبیر الله اکبر وي رکوع نه چې سجده ته سي الله اکبر وي سجده نه چې تکبیر الله اکبر ده که نه فیؤتی بها اطلاق بکو په تلبیه باندې عند الانتقال من حال الحال که نه الحج وسجو کنه غریش کړ دی او وینه تلول دی غریش نه دا معنی چې تلبیه په کړنګ کړنګ بیا او په دې بر کړنګ نه چې سړی کنه مری بند ورلا لګ شي مری اوس بدل شي کنه او دا وینه تلول دا معنی چې سکه صدا کې ډېر کپسینه ډېر لوا ته حرام شي فالحج رفع صوت په تلبیه ته حج وی کنه اوس چې ګول په تلبیه باندې سجو وی کنه اساره ته دم ته ویل شي وینه تلول قرباني ډېر وکړه قال فاذا دخل مكه تجكل مكه شهر تدخل شي مکه د شار نوم ده ابتدا ول مسجد فورا د شریو کو د جماعت تا کنه جماعت د زون رسی بل رد ندری می لما روی ان نبی اسلام لما دخل مکه تا نبی اسلام چې کله مکه شات داخل شو داخل مسجد د جماعت داخل شو او بل دا چې معلم مقصود زیات ور بیته اذا دغه سفر مقصود چې وروغله دا کنه دا د بیت الله زیارت و دې ته وروغله دا وهو فيه د بیت الله کنه په دې جماعت څه ده د فورن د جماعت ته رسوي خو دغه دغه د هغه وخت کیسه وه که نه چې سړی به کړی په خپل اختیار شي به و خپله به سوالي د سره وه که نه سامان به د خپله په سوالي د سره شرولو که نه هېڅ سړی که نه دا سفر یې په خپل اختیار سره نه وي که نه قافلې سره به وي که نه یا دې که نه که حکومت سره سې کچې ته سې کنه سې دا امیرون دي کنه امیرون په بند وي کنه هغه به دي کنه بیا یې بیا یې او بل سمنه او حلقه سره سټ کې سینا دي بګینا دي سزي سامان سره سره کنه دا نه حرم ته پرځي و نه حرم ته به ورشه سبب کې چې جماعت ته مخلوق شي کنه نه اس مسله دا سو کنه چې سایه مکه شته تلور شي اول دا کنه یا که زوی تلور شي کوم زوی کنه هوټل شي دا یا کېته بلډینګ نیولا دا کنه اول د زوی صحیح کو هر ځان ورسوي سامان د سمبول کو ا د سامان د کښیر دی کنه او آرام د وکړو کنه جماعت ته چې وته جماعت ونه وته څه څوکا خبر وي چې څوکا به روزي کنه ا دې کې به زور شي به ګرځي جماعت به ورمتای نشي کنه آرام وکړه کنه چې په یوه کې چې ایسو د کوی رش وخت په ایسو ځاو انشاء الله کنه په داشته مرسول یې کنه بیا سه انتظار وکړه چې رش کې کنه خالی هونه مکاوي یوه کچې جفر کلمی نو شو خلکو شو ده او په دا مقابل د شری کړه په مقابل ورنه چې په تلاش په کنه فوال د فشوی نه ولا يدره ليلا دخلها او نهارا او زرا نو به کوي ته کان چې شپور نه ودی کنه یا ورځ ودی لانه دخول بلده ذکر چې دا شرط نه وتل دی فلا تخصو به حدیما بل دې کنه خاص په یو وخت پرې کا چې شپه من نه ودا شپه چې در منصیب شپه به هر تر کا و اذا عائل بیتا چې کله جماعت ورشي بیت الله ویني کبر کنه ای بیت الله دوی سره فور مې کنه الله اکبر وی کنه بسم الله الله اکبر وحلل او طالب وی کنه لا اله الا الله وكان ابن عمر رضي الله يقول اذا لك البيت چې کله بیت الله سره ملاقات وشو وبیل ویل به چې بسم الله والله اکبر بسم الله والله اکبر او فاضل سيكا چې د بیت الله په اول ملاقات سره نه دا د کچه سسول کې پر ورځ د سوله کبلوي کنه دا د استجابه دعا کنه مقادو د بیت الله اول لیدو کا سره کنه سره دا کنه خپل هغه محبوب سره کو چې کیم کنه دا رټ مخصوص هغه سول دا وکړو ومحمد لم يحن في الاصل لمشاهد الحج شيء من دعواته امام محمد سنه مكركره فمبسوط سوى لمشاهد الحج د زید حج پر اس شاید دعاګو نه مکر کړه چې بیت الله وینه به کیما دعا تر وا چې صفات چې به کیما وځه مربه ته به کیما دعا تر وا ته توافه وا چې کسې کیما دعا پدیم شي کیما دعا دو کنه یا په معرفات باندې یا په مزرفه شي کنه امام محمد صاحب دعا یې نه مکر کړی لم يعين في الاصل لمشاهد الحج نیه دې مکر کړی په مبسوط شه دې ما موقع د حج پر د زید حج پر اس شاید دعاګو نه مکر کړی په یو دغه دعا ته راوي ور سوچ په دې دعا ته لکه مې سوچ مشه یو د کړه ده کنه امین د شپه کړه ده شمه یو د کړه چې پر مزه باندې ودارې ری پات نه ته ولګي تیرې کې هو پات ته ونه لګي کنه او نو حافظ چې قران مې دې کوي بیا یو سبق ته به چې تروي کنه دا یو ټکه په غور ته تروي کنه دا ورته هر څه کې ته ور سوچ وي نه چې کله دوه خپل ورغلان کو چې خپل دعا کا چې کیمه وکنه نه به آ یو کنه هغه دعا به کې چې تاسو مقصودي وي کنه مطلب دی وي او په الحاح سره به وي په تذرو سره به وي کنه په سوچ سره به وي و د یو د دوه به کنه د یبه باندې په تیر شي کنه سوچ په دنیا هر کته کنه خاطر وي وان تبرك بالمنقول منها فحسن او كبركات حسن ولو فمنقول دعاء سره به ډېر به اختیار دوه چې کیمه په حساره شي په حدیث کې مې دعا غوندې وروړي چې نبی سم یې په دامو کې ما دعا تر ولا کنه او کچه پاسه د برکات سره چې زه آ دعا تر وکنه به ټیک ته دعا تر وکنه خو توجه سره تر وکنه وظیفه په شکر نه خلک وظیفه په شکر تر وکنه نه منا منا د ورسی کنه کته به شلی کړی وکنه او آ دې کتر وی چې سسول مو کو سپال کنه دا پته نه تلګی نه هغه دعا چې کې من کوه دعا د منا زکه بیا کنه هغه بیا په توجه سره او په حضور سره بیا هغه تر وابه هغه ډیره بهتره دوه ځکه چې نبی سم نه کنه جو پر خبر او هغه سیک تا کنه چې په هر موقع باندې خپل خپل دعا تروي هغه ډیر شادو خدا هم صحابات دي کنه شیخ خبره دي کنه قال تر ولې کا زنه تر ولې کنه کا دعا دې نه وکړل کنه مخصوص افعال دي کنه حج نه رچنه عبارت ده بيت الله ده وليدو قال ثم ابتدى بالحجر الاسود ده كان حجر ترون كله كان حجيه كان حاجه ستا محمد خو درېږي حاجه ستا د بیت الله کنه په دې کنه دې کنه کوی شي دا هغه په دې کوی شي دا اګه دا محمد درو دا مطلب دا چې نه پاو طرف ته پرتیر وي نه پاو طرف ته پرتیر وي کنه بالکل کنه دې حجر اسود و دې کنه کوی په سیټ سره بالکل چې دې کنه دې نه مزه تیر کې چې به تو پسند باندې لګیږي کنه په تو باندې مزه پریوزي دا په سیټ سره او کته وی راي شي طرف ته کین طرف ته وی به حیث مخ مخ لري وینه خو به نه لیدل نه مال لیدل خو هر طرف لیدل شي دا کنه نه بالکل کنه چې په مودي وي تصویر شي ولې د حلقه جنوي کې دادی کا تیرا پټي و کنه په فرش یې تیرا په نه ټول سپین مار باندې هغه تیرا پټي رسې و دا د حیث نه بالکل صحیح کنه به په پابند کنه خلک ان ادردل اندازه به لګوي چې ستاسو خو یې ساتره پټي نشته غالبا د وجه نه کټ کړی دو لړنګ کړی دو ځکه چې خو بیا پاتره پټي کې ودرېږي هغه کو خو بیا کنه سپکاله کښتنه بیا بس اساسي سچ ودرې بیا ودرې دو کنه او دغه خو په حاضر حاوي حالت کې کنه په لکاوي حالت کې د وجه نه کنه آی لرکړي په خپل اندازه باندې بورډ لګتا نشم بل کنه بل پینه دي او پالي کړی دي چې بدايه الطواف ونهايه الطواف کنه دا وخت دې دې نشي کېږي کنه بس یې کنه بورډ ته کسا کنه سمره سره درې سره چاته چاته دا کنه په هر چا باندې کنه غا غالي درشي سره دې کنه اګه اته کسا کنه چې هغه تفصیلی به حجاسو تفصیلی اسو پته لګي ځکه چې خان ټول حرم شي پټ نه کنه ا بل دا به کپری ویني فرق نه ویني کنه او نه حجر صوت به تل دل شي کنه بس کنه اګه تاسو هم شي خوایګه بورد ته کنه اشنه بل پیتا ایته چې سیخ شي به اندازه ولګا چې تاسو ته به مخ وروړو حدیث ته تا کپ تاسو شي دلا مخ ته وروړو وا تکبیر وکړه چې بسم الله الله اکبر ويرفع يديه لسيبه بدوار شكوى اشاره دې پر کنه بسم الله الله اکبر لاس بجوک الله اکبر لیکن سم کې لا تر فل ايدي الا في سبع مواطن لسيبه نه چې مگر په وې مو کې بونه وذكر من جمله اسلام الحجره او ذکر کړل د جمله دی ودنه استلام د حجر چې کله حجر سوت ته لوس ورلګوي په دې مقابل لوس چکه وسلمه او د حجر سوت ته لوس ورلګوي استلام لوس ورلګول استلام دا باب استفعال سیانو دو باب افتعال ده د سین اصلي ده سلامه کولی ته ویل شي سلام استلمه چې کولی ته لوس ورلګولو کنه کوړه مس کړو وسلامه هو ولوسته ورولګه وی کنه حجسات ما لوسته منک شیر دی اې دې ستا کچره واسطه درو پاد لوس شیر دی کنه او من حیر ان یؤذی مسلم دینه بهره بهره چې بل مسلمان ته ایزا او تکلیف ورسوي پابل سره شیر دی کنه او په دمیو شی به کنه بیا پابل خلق شیر دی کنه حجسات به خلق شیر دی پاتې به کنه او څنګه به په ولاګه به کنه فار به کنه لما روي ان بسم قبل حجر اسود نبي سم حجر اسود كنا شل كراو بخلوبونه ووضع شفتي عليه وشنه مبارك كا بابن يشوي ندا غا سنت طريقه دو خدا ته کدا کا چې بل مسلمان ته zarar ونه رسوي کنه چې بل مسلمان پرېتی کنه بیا غو نه پروايي کنه اته د کېور کوي کنه خو دا وی وقال عمر عمر فرسته ویلی انك رجل ايدن تو سړی یې کنه کبیدور سړی یې تو دې ځای فار ته کمزوري ته ضرر به کوي کنه فلا تزحم الناس الحجر ته ټیلې مو خلک سره په حجر سول باندې کنه ته حجر سره باندې خلک سره ټیلې مو یې مور دې کړه کنه او ځکه چې تو ضرر یې تر کنه خپل خپل زیر په کړی ولكن ان وجدت فرجه کلیار دې مینه بیا فاستلم هو بیا لو سر ولګه والا او کچلیار دې مینه فاستقبله بمخمخه ته ودرې ازيوت ازحام دي وجنه ازيوت رشته وجنه او اذا د مسلمان مسلمان ته تکلیف رسول کړه دا حرام دي دا دې کنه په دې حج شي ډېر اشکال او ډېر کنه مشکلات او ډېر تکلیف چا جوړې دي دی وجه جوړې دي چې خلک خپل خواهشات پیرا کوي کنه حج د اصول او د کنه فقه قواعد د شرط قواعد مطابق خلک حج نکوه بلکې د خپل جذبات او د خپل احساسات یې کنه هغه نه مغلوبه وي کنه خپل خواهشات په حل شي پیره کوي د وجنه مشکل جوړ ده کدا مثلا مش کنه چې دا اذا دا حرام ده مسموت ته تقلید له دا حرام دی او حجر صد کنه خلا ول هغه مستحب دی یا سنت دی کنه احرام دې پر به دا مستحب مې دنه وی کړی کنه هو به نه زو لړډې نه به تو لړډې نه به بل لړډې کنه کدای شي چې حیث دا څه کنه خلاص پوتې شي چې کنه لړډې ا دې وجه نه چې مسلمان ته تکلیف ورنه جوړ نشي کنه نو کیسه څو سره چې خلاص جوړ شي کنه خو به پاره کیسه نمبر ته څنګه شي خو هرڅه به وتلا شي به ونه چې درکېږي به کنه فارم مونږ دا کنه شکر سوچ چې چا سره نشته کنه ایسو کنه دا خپل جذبه نه معلومه وي کنه په هر ممکن صورت باندې خیسه زوم ورسوي کنه کاسه کدنه مړېږي کاسه کدنه ګډېږي په هر ممکن صورت باندې کنه هغه څه چې ځون ور سوال شي هغه ور سوي چې ځون نشي ور سوال هغه ځون ور سوي کنه دا دی وجه نه کنه ډېر خاص پرېو دي او هغه کې چې پرېو دي بیا کنه بیا قیامت مې دونه بیا چې ګول ګرون دي کنه بیا سکر چې ګوای نشي کنه چې بیا چې کو کنه الا ماشاء الله زنه خو زمته چې بیا سکر چې کو نه لاسه کنه بیا پښتنه به کنه حال د بچي تواب شری وی کنه سلاوي کې سرندو د زراوي کې سرندو د لکاوي کې سرندو تواب شری ده کنه کنه چې یو را دې بچ کوي بل پښه در باندې شي بل به کنه هي طرف نه بل به طرف نه کنه ډېر خلک به په دا موقع کې به مړ شي کنه نشي چګوله واګه چې یلو سره تنګول اخو دي دي پښه کنه چې دې مر حالت ورسي کنه او به حال کنه شخ شي بالکل او تعالی نشي ولأن السلام سنة والتحرر عن أذر مسلم واجب بدا چلو سلقون سنة او پرېز د تنګو کړه مسلمان نه دا واجب ده مسلمان به تنګ وي اې دې وجه نه کنه چې تنګ بهر د zarar نه اسلام کړی نشي به اسلام نه کې کنه نه دا کا سنت نه دا کوي کنه دا کنه حرام ارتکاب ده کنه په داس مقابل دی ورته حج رسمت ته چې کنه زونا ویژنه بلا ویژنه کنه دا سنت نه دا کوي دا کنه حرام ارتکاب ده حرام کې نه و چاته هته ورونی هو سای مخلوق بشي کنه سره وإن أمكنه أن يمس الحجر بشيء في يده كثيرة ممكنة واتي أن يمس الحجر بشيء چې لوس ورور سي کنه کونی ته بل شي چې د پلو شوی کله ورجو لکه حجر لاس شو او غیر بل شي شو کنه او ثم قبل به هغه شي پاسې کو بیا فضل فعل ذلك ثم قبل ذلك بیا شي کنه فعل کو فعله دا چر دو کو لوس شوی لکه ولا خطو سره لاس دو ځکه چې دا سیدی ته ودرېږې دا طرف ته کیون شو دا طرف ته شهیده پښي طرف راونې چې دروې ته ورځې که نه هغه طرف ته مارسه وقت استبا رداهو په پټکای باندې ابې استبا به کړي په پټکي باندې استبا دا معنی چې که نه پټکي شي به پټ نه وي بلکې که نه په دې مټې به چې ولایي په دې شي مټ باندې که نه په شي تراغ باندې بیر نه بسي او په دې کیڼه یې ځا باندې بیا پیسې وچوي که نه دا خېټه مېټه و دا شو ملا به بربنډه وي په سینا خو به روغره وي لکه د کاروبار ته کنه چې سای پټکای داسې کو کنه په شي ترا به نه بوسي په دې کنه پیړه یې ځابه وچوي اتوا په حلال شي به کنه دا غ پټکی شي نو وسته نه پټ پنوي فیاتوف بالبیت سبعه اشواط بیت الله باندې به وچ کنه نو ګرځي لمار ویا ان اسلام الحجره حجر یې کړی ته له سره لګو سم خدان یې ملي به شي طرف نه راول شو مې ویل باب چې درته نه ده فتابه صفه دا شاته وچ کنه ولګول ولې سبا سبا دې ته راشي ايجل رداء تحته وهو اسم المنذر في المزاب خاتم دا نوم د یوزوی چې پاشه کنه ا مزاب رحمت تا یعنی دغه طرف ته جنوب شمال طرف ته د کیم دی ول کنه ا دې دی ول سره چې سمره حساب کنه خاتم دا کنه تقریبا 4 غز یا 6 غز فاصله دو کنه دا خاتم دا نیمه دایره د پر بدره دو کنه او دې ول سره لیار کلوسه دو پاتر ته وته دي دو دا سه نیمه کنه ګول دایره بدره دو دا د ری ته حتیمه ته ویل شي په دې یار به اصل نه وځي دا څه وسه به نه څه کنه چې په بل پر جاو ده بلکې په داغه نیمه درا په دې کنه دیوالې په فاطر طرف ترسه يسمى به دغه ځای کنه حتیم نه میږي ختم یې کنه کاټ کاوه کته لانه ختمه مل بیت دغه چې دا د بیت الله نه کاټ شو ده بیت الله حسابو یې کو سرا دا متصو ده بیت الله نه وسمي حجر حجر ارتل شي حجرنا حجر حجر يكن منتا لانه حجرا منه زكا چدا كنا من كرشوا دا دي پټو كنا دي بيت الله دا نه پټا اي منها وهو من بيت دا حساب بيت الله حساب لقول الاسلام في حديث عائشه عائشه دې کچې کله حج کړو به دې نه د سندره و چې زه بیت الله شې دواره کته بنا پل کړ حضور ته وکړه چې مخه دا نه ده شان چې بیت الله دواره کته نه پر کړ و چې خاتم ته ورنوځه دا بیت الله ده کنه کټي حساب ته ورنوځه ته نظر پیرا کېږي کنه فإن فإن حاتم البيت حاتم دې بیت الله حساب فلهذا يجر طواف الوراء دي وجنا طواف دې ورسیا کو حتى لو ادخل فرجته التي بينه وبين البيت كقال يا جيت ورنوته شي ديګه حتی مو د بیت الله په میرشه ده لا اجزو بدا طواف نه راو کېږي الا انه اذا استقبل حتیمه وحده دا اله په لاره کې سره ده دا غسل پیدا کېږي چې حتیم کې بیت الله حسابي کسړی مس کړو حتیم ته ورو درته محمد بیت الله ته نه ودرې په تر دا ته ورو درمي دا وشي کنه وې چې دا کرکه شي کنه په منځ حتیم ته ورو درته بلا جز نه راو کېږي ورمل رمل دې ته ویل شي ان يهز في مشيته الكتفين في مشيت الكتفين چې خزوي به في مشيته په خپل طلاق شي د دوار یې جبه خزوي لکه به کنه څه په چې به دوه درې می کنه کله مبارز لکه کنه پلوون او کوشتي باندې کنه چې کوشتي سره کو کنه مکبر ته کنه به چې کله روزي سوپ نه روزي مېدون ته روزي کنه بیا په چکچکې باندې روزي به یې جړه پوي کنه په بګړه په شکل چې کنه ازلام خو ما یې سره به یې سره د مدینه منو نوم ده ا مدینه ته به چې والی د حضرت دا ډنګر کړی دي چې تجلی دي کنه ډنګر دي پښې نشي ولا دا نه خپل به پر کو نه به سمې ته چې رشکی پرې پر کنه شوی ته مال شي کنه ا دې کته تواف کیسه رشکی کنه هډی ته به جواته کیسه کنه په چک چکې درې می څه چې خلک دې چې په خلک چې دا خو سایه خپل پښې وینه خپل پښې کنه دې په کړه کړه بند چې کړه پر بدایي د ګورشه کنه